یا ایها الذین آمنو ایمان والو لا تتخذوا الذین منی سیا کسان اتخذو چې غنی دین تاسو حزوان توکي والله بنولو به من الذین دا کسانو نه اوتل کتابا چې ورکړې شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکې تاسو نه و اذا نادیتم او کله چې आवाज وکړی تاسو ال الصلات مانزتا اتخذوها نو نسی دوی هغه لره حزوان پټو کو ولعبن قلوبو دین کار تاسو پټو کو لوب نسی دم دوی سره دوستانه مو کوي ولی ذالک دا بانهم پدی وجه چې دوی یقینا قوم داسې قوم دی لا یاقلون چې عقل نه لري قل ورتو آیت یا اهل الكتاب اے کتاب والو هل تنقمون منا بدن غنی تاسو زمونږنا الا مگر ان آمنا بالله دا چی مان راوړې دې مونږ په الله تعالی وما انزل الینا او پاغه کتاب چې نازل شوی دې مونږ ته وما انزل من قبل او پاغه کتابونو چې نازل کړی شوی دې مخکې ددنا وان اکثرکم او د دې وجه نه چې یقینا اکثر تاسو نه فاسقون نافرمان دي فاسقان دي خلاف کوونکي د الله تعالی قل تو ورتوایا هل انبئکم ایا خبر در کم تاسو ته بشر من ذالک پډیر ناکار سره د دینه مصوبتن په اعتبار د بدلی د ثوابین د الله پنیز دی الله تعالی ملعنه الله اغه سوق چې لعنت کړي دی الله تعالی پاغه باندې وغضب علیه او غضب کړي دی غوسه شوی دی پاغه باندې مکانن په اعتبار د مرتبه واضل او ډیر او دلی دی گمراه دی ان سوا السبیل د برابر لارینا و اذا جاءوکم او کل چراشی دوی تاسو ته قالو وای دوی آمنا ایمان راوړې دې مونږه وقد دخلوا او حال دا چې دوی داخل شي دي یقینا واکلهم السحت او د خړلو د حرامونه ولنا من کولو پیران علماء نه منکر ولنا کو لبئس خامخا بد دی ما کانو هغه کار چې دوی یک یسنون کوي وقالت اليهود او او يهوديانو يد الله مغلولا لاس دی الله پاک بند کړي شوی دی وقالت اليهود او وی يهوديان يد الله مغلوله لا جل پاک بند کړي شوی دی الله وی غلت ايديهم بلکې بند کړي شوی دی لاسونه د دوی ولعنو او لعنت کړي شوی دی په دوی باندې بما قالو په سبب دا غي چې وی وی دوی بل یداه بلکې لاسونه د الله تعالی څنګه چا سره مناسب دي مبسوطانی فراخ دی غړی دلی دی کلاو دی ينفق کیف یشاء خرج کوي الله پاک سرنګ چې وغواړي ولا یزیدن کثیرا منهم او خامخا زیاتی کوي ډیرو لره د دوینا ما انزل الیکا هغه کتاب چې نازل کړي شوی دی تا ته مې ربک د طرف د ربستانا طغیانن و کفرا سرکشی زیات دی دو دی او کفر زیات دی چې تا ته قران راځي نو دوی سرکش زیات نور سرکش شي څومره چې تا ته قران راځي نو دوی دومره کفر کوي والقینا بینهم العداوه والقینا او چولې د مونږه بینهم د دوی په منځ کې العداوه د دشمنی والبغضا کینګری طرفګنی کینا الی یوم القیامت تر ورځ قیامت پورې کلمہ هر وخت او قدو نارن چې بل کړي بل کړي دوی اور د پاره د حرب د جنگ د پاره نه تیارې وګي د جنگ اطاح الله نو مړ کړی الله پاک هغه لرا نه د دې جنگ سر ته ونرسي ويسعون کوشش کوي دوی په لار دې پزماګه کې فسادن دوران کاری والله الله تعالی چې دې لا يحب المفسدين نخو خوي فساد کوونکی او باغ کتاب چې نازل کړي شوی دی دوی ته من ربهم د طرف د رب دوی نه لاکلوا خامخا خوراک به کړي وي دوی من فوقهم د پورته د دوی نه ان رزق اسباب الله زیات کړي بارنو نه به کړي باچان به سيو ومن تحت رجلهم او لاندې د خو د دوی نه فصلونه بخو اولاد به تابعدارو غلامان به تابعدارو او کدی الله کتابونه عملی کړي وي تورات عملی کړي وي انجیل کړي وي قران کړي وي نو برب بادشاہان خو بارانونه به ټیمپ ټیمو او کتب غلامان خو اولاد به منون کیو فصلونه به خکیدل منهم امتون بعضی دو دوینه یو ډاله دا مقتصد مقتصدتون مقتصدتون حق پرست دا درمیانا معنا حق پرست دا وکثیر منهم سا ما یعملون او ډېر د دوی نه بد یا غملونه چې دوی کوي یا ایها الرسول اے رسول الله صلی الله علیه وسلم اے الله پیغمبر علیہ السلام بلغ ورسوت ما انزل الیکا ټول هغه چې نازل کړي شوی تا ته مکمل لا يهد القوم ان توفیق نه ور کوي قوم کافر تا معنا دا ان الله یقین الله پاک لا يهد القوم قدرت نه ور کوي استاپ وجلو قوم الکافرین کافرانو تا قلت ورتوای زما پیغمبر علی السلام یا اهل الكتاب کتاب والو لستم نه تاسو علا شین په هیڅ دین باندې حتا تر دې پوری تقیم التورات چې عمل وکړي په تورات والانجیل او انجیل وما انزل الیکم او هغه کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته مر ربکم دې طرف درب تاسو نه قران ولا یزیدن او خامخا زیاتې کثیرن ډیرو لره منهم ددینا ما انزل هغه کتاب چې نازل کړي شوی دی الیک تاسو من ربک استاد رب طرفنا طغیانا سرکشی و کفرن او کفر ان سمره چې تاسو قران پاک الله نه راضی نو دی خلقو کی سرکشی کفر زیاتی کی اخکار کیږي فلا تاسا نو یعنی په دین دی ابراهیم علی السلام والنصارى یا آتش پرس صابین نور پرس آتش پرس ستوري باد کوونکی والنصارى او نصارا دی من هغه چا امن بالله چې ایمان راوړو په الله والیوم الاخر او پر د اخرت باندې وعمل عمل وکړل صالحا په طریقه د پیغمبر نیک عمل په طریقه د پیغمبر فلا خوفن نو نبوی هیڅ ير علیهم په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبو دوی غم جن کیږي لقد اخذنا یقینا اخسته و مونږه میثاق بنی اسرائیل پخوا وعده د بنی اسرائیلنا وارسلنا الیهم او لګلې د مونږ دوی ته رسولان پیغمبران رسولان کلمہ هر وخت چې نشتا په مونږ باندې سه عذاب په دې عمل زمون سره پاعمون وړاندې شول وصمو کان شول دوی ثم تاب الله علیهم بیا مهرباني وکړه الله تعالی په دوی باندې ثم عمو بیا ډاند شول وسمو او کان شول کثیر منهم ډېر د دوی نه یعنی بیا پیغمبر لا ولېګه قانون راولېګه دوی بیا مون نه منل بل پیغمبر هغه دایمون منا منا والله الله پاک دې بصیر لیدون کړي بما یعملون اغه عملون لره چې دوی کوي لقد کفر الذين یقینا کافر کفر کړه دا کسان یعنی کافران دا کسان قالو چې وای ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا الله تعالی هغه هو مسیح زوی د مریم دی عیسی علی السلام الہ دې الله دې الله و یقینا داخل کافر دي وقال المسيح او ویل دي عیسی علی السلام یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علی السلام اے بنی اسرائیل اعبدوا الله ربي وربكم بندگی کوئی د الله تعالی ربی چې رب زما دی و ربکم او رب استاسو دی انه یقینا شان دا دی من یشرک چا چې شرک وکړو بالله الله تعالی سره فقد حرم الله علیه الجنه یقینا بن کړ دی الله تعالی په باندې جنت وما واه النار او زائد د دې اور وما للظالمین من انصار او نشته ظالمانو یعنی مشرکانو لره من انصار څوک مددگار اس مددگار لقد کفر الذین یقینا کافران دیا کسان لقد کفر الذین یقینا کفر کړه کسانو قالو چې وای ان الله یقینا الله پاک دې بشک الله پاک دې ثالث و ثلاثه دریم دې په دریو کې دې دریو نه دریم دې یعنی دری الہ دی یو پکې الله دې وما من اله او نشته حقدار دې بندګې نشته الہ الا الہ واحد سوا دې یو ذات دې الله نه نچاوی عیسی الہ دے مریم الہ دا الله الہ دے درې دی چاوی الله دے جبرائیل عیسی دے الله وینا یوازې الله ذات دے چاغه الہ دے حد دے بندګی دے و ان لم ينتهوا او کمن نشول دوی عما یقولون دا هغه خبرونه چې دوی کوي دوی وای لا یمسن الذین خامخا جخ بشی وبرسیږي اي کسانو ته کفرو چې کافران کفر کړي لا یمسن الذین کفرو خامخا جخ بشی په کافرانو پورې منهم دو دوی نه عذاب الیم عذاب دردناک افلا یتوبون ایا نو توبه نو باسی دوی پزړه سره ال الله الله تا ويستغفرونه او چې بخنو غواړي دی هغه نه په جيبه سره والله الله پاک دې غفور بخنه کون کې دې رحیم رحم کون کې دې مل مسیح ندی عیسی علی السلام ابن مریم زوی د مریمی الا رسول مگر رسول دی دی الله پیغمبر دی الہ نه دی قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دی مخکې د دنه ډیر رسولان پیر پیغمبره و امه صدیقه او مور د د ډیر رښتینه وا مریم علی السلام کانا یاکلان الطعام وو دواړه چې خړلو یې خوراک معنا دا ده سوچ چې څوک خوراک کوي ناغه اعلان شي کېږي عیسی علی السلام خوراک کو مور خوراک کولا نه مریم الہ دا نه عیسی الہ دی دغه خوراک کو چې څوک خوراک کوي ناغه ضرورت لري ځا د الله په یوازې والي څنګه دلایل بیانو ثم انظر بیا وګورا ان یوفکون سرنګ اوړې دلی شي دوی د توحید نه وګورئ څنګه توحید نه وړېدل قل ورتو آیت اتعبدون من دون الله ایا بندگی کوي تاسو سوا د الله تعالی نه ما داغه چا لا یملکو چې اختیار نه لري لکم تاسو لرا زورن دې تکلیف رسولو ولا نفنو نه دې پایدي نظر نه تکلیف لري کولی شي نه د پیدا در کولی شي والله او الله تعالی چې دې هو السمیع العلیم خاص اغار ساوري او په هر څه باندې پوهه دې الا خواږي چار وخت پر چان خبري چار چا په حال پوي چار چاوري تا الا اوري لعن لعنت کړي شوی دی الذين كفروا پاکستانو چې کفر کړي دي من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا على لسان داوود فجب دي داوود عليه الصلاه والسلام وعيسى ابن مريم او فجب دي صالح السلام زوی د مريمي علی السلام ذالک دا پدی بما سو په سبب دوی چې دوی نافرمانی کولا وکانو یاتدون او و دې تیر دل تیر دن کې د حد نه د الله کلی ما ته ول د الله حد نه مقرر شوی نه دی اوریدل کانو و دوی لا یتناهونا چې منه به نه کوله ان منکرن د بدکارنا فعلوه چې خلقو به کاو لبئس خامخا بد دی ما کانو یفعلون هغه کار چې دوی وای کاو چې کوم کار دوی کینو دا ډیر بد کار دی تراوی نیتو کثیرن ډیرو لرا منهم دو دوینا یتولونا چې دوستانه کوي اوړي الذين كفروا ا کسانو چې کافران دي کافرانو سره دوستانی کوي لبئس ما قدمت خامخا بد بیا غامل چې مخکې لګلې دي لهم دوی لرا انفسهم ځانونو دوی ان سخط الله زکه چې غضب را لګلې دی الله تعالی غوسه شوی دی الله تعالی علیه په دوی باندې وپل عذاب او په عذاب کې هم خالدون ان عذاب کې بعد دوی همیشه وی ولو کانوا کوي دوی یؤمنون بالله ایمان لرل په الله تعالی باندې والنبی په پیغمبر باندې وما انزل الیه او په هغه کتاب چې نازل کړي شوی دی دتا پیغمبر پاک تا متخذوهم او نباینی ونی ولې دوی لرا اولیاء دوستان ولکن کثیر منهم او لیکن ډیر د دوی نه فاسقون نافرمان دي فاسقان دي د الله حکماتون کی دي مؤمنانو سره دشمنی وکړي اليهود يهوديان والذین اشرکو او آ کسان چې مشرکان دي یعنی عام خلق امیان ولا تجدن او خامخاو بمومی تا اقربهم زیاد نزدې دوی د دوینا مودتن په دوستانه کې للذین آمنو اے خلقو تا چې مؤمنان دي مؤمنان سره دوستانه کوي الذین آکسان قالو چې وای ان نصارا بشک مون نصارا یو دا د زمانه د نبی پاک علی السلام سره هغه بادشاہ د نج... د حبشو نجاشی داغه ته اشاره ده ذالک دا بان منهم په سبب د دې چې بعضی د دوی نه کسی سینا طلبگار د حق دی کسی سینا الله والا خلق د حق طلب کوي حق لټای چې موږ په حق شو ورهبانن او ير کوونکی دي د الله تعالی نه او انهما یقینا دوی لا یستكبرون لوی نه کوي یعنی د حق نه